فتحاکمتا الی داوود دوالو فیصله یولا داوود علیہ السلام تا پیغمبر موجودو فقضا به للكبرى نو فیصله وکړه داوود علیہ السلام په دې بچی وړلو سره د کبرا چې دا د مشرق خزه بچي ولې شرمخ فخرجتان روت دوالا علا سلیمان بن داود په سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام زیو چې ته فیصله وکړه فاخبرتاه خبر ورکو د دوالو خزو داود علیہ السلام سليمان علیہ السلام ته فقال نبی سليمان علیہ السلام ډیرو خيار او اتونی بالسکین رولې تاسو ماته چاړه اشقه بینکما چې زه ها کټ کما اغه لرا په من تاسو د دوالو کې فقالت الصغرى نوې کشرې خزه لا تفعل دا سم کوا يرحمك الله رحم دې وکي الله پتا باندې هو ابنها دا زوی د دې مشرې دې زمانه دې کشرې وي فقزا للصغرى نو فیصله وکړه سليمان عليه السلام للصغرى د کشرې خزه د پاره چې نه د کشرې آیا لا پوی ور کړو و پوه ها او بل یو روایت کې راځي چې داغه ویختونه بیا معلومات کا پوه